اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لا یؤمنون انذرتهم پیغمبر تیاریم لم تنذرهم یا خلق تن یارای خو لا یؤمنون دا خلق ایمان نه راوړي علامه موسی فرمایي جمله دا جمله ده او مفسره دا جمله مفسره دي لاجمال ما قبلها د اجمال د ما قبل فی ما فيه الاستواء چې په کوم شي کې د خلکو استوا ده فلا محل لها د لپاره محل من الاعراب نشته دا جمله مفسره ده څه مطلب مولانا اے برابر خبره ده په دې معنی کته یا راوی او کته نه یا راوی نو څه برابر ده برابرواله په څه شي کې ده ما فيه الاستواء کما خبره ده لا یؤمن نه مې په دې دې ایمان نه راوړي دا عدم ایمان د دې هغه ما به هیڅ شي راځي سیوا دا خلک ته یاره یو کنه یاره فلا یمنون دا خلک ایمان نو پس کې دا خلک سواون د دې لپاره محل من الاعراب نشته مولانا په دې باندې او سوال له سوال دا چې ته دا جمله مو په دې سره وضاحت وشو دې سره ما قبل څه وشو نو که سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم دا کلام که چرته مصرین علی الكفر والته ویل شي چاته مصرین علنا کفر والته ویل شي نو بیا خو هغه په خپل ایمان نه راوړي ام مصر علی الكفر دي کنه لا یؤمنون سره خدای وضاحت نه شو په خپل پته لګي خبره په وضاحت سره معلومه را چاري ایمان نه راوړي نو لا یؤمنون سره خدای څه شونه شو کنه وضاحت دا مفهوم اجمالی ده دی قاتل حاض ده دینا چې ته چاته واخلې مسرین علل دا قید پکې مو معتبره وا بیا بل یقینا څه شي نه کی نو قاتل حاض ده دینا چې هغه مسرین علل کفر ته ویل شي یو زموږ دارا چې دلته کې الته خدا ویل شي کنه ګوره انذرتهم ام لم تنذرهم تیارای او که نو الته خو صغره استقبال نه وکنه هلته صغره جانه وا نو ټیک ته چې په حال خدا خلق لا یمنون زه د لا یمنون ته ضرورت نشته چې هغه مستر علی الكفر خو په خپل ایمان نه راوړي کنه په حال لیکن استقبال ته خو پته نه لګی درکه نو استقبال حواله سره غ جمله لګه سوا اجمال پکې او لا یؤمنون سره په استقبال حواله سره څه شی راغی ته نو دا اوس کومه جمله شو دا مفسره شو کومه جمله او حال ایا دا کم حال له ایا دا حال له د ضمیر د چا نقص ده خو حال مؤکده ده حال مؤکده دي دي ته وای چې دا حال د مفهوم دا ذل حال توثیق کوي لکه جاء علی ابوک عطوفا راغه ما تستاپلار چې تستاپلاری خامخا به عطوفي پتا به خامخا مهرباني خو ته بیا مو وای چې عطوفا نو دي ته حال مؤکده وي حال منتقله دي ته وي چې کله کله جدا کیږي د ذل حال نه جان زید راکه من راغه ما ته زید په حال کون نه زید کې چې راکم هغه سور نو دا رکوب د زید نه کله کله جدا کیږي کنه ما ته حال منتقله وي دي ته حال نه دا بیا چې دین دا حال له حکم حال له ادا مؤکد لري حال د چانه واقع شری د علیهم د چانه تو انذرتم ام لم تنذرهم د ضمیر د علیهم نه داسې شی واقع شری په حال کون د خلکو کې لا منو داخله شي نه راوړي خدا حال مؤکده ده او بدل عنه یاره ما قبل نسی شی ده بدل نو دا بدل کلم کیږي او دا بدل استعمالم کیږي بدل کلم احتمال لري احتمال له چام لري د بدل استعمال چې انذر تمام لم تنذرهم شو خو خامخه تی برابر ده پدی انذر ته هم ته یاره او کنه یاره خدا برابر والے ته چی شي کې کې دی پوه نه شو علل مونږ پوه شو خدا مخکې چې جمله معترضه شي را سواء نو دې کې ګوره دوه احتمال دي یو ترکیب پاره کې داو کسا ذکر دی چې سواءونه خبر مقدم او دا انظر ته هم مبتدا مؤخر په دغه ترکیب دا جمله معترضه کې دی ولی کدا نشي ادا سواءون په دې کې څه شي عامل دا سواءون ورکه څه شي هغه عامل شي کدا سواون پر انذر تو من لم تنذرهم کې څه شي چې عامل نو بیا به دا جمله معترضه نه ګوره ځکه جمله معترضه خو جمله یو سواون خو هغه اسم فاعل دا په معنی د مستویون دی کنه او هغه خو اسم فاعل دی نو اسم فاعل خو د ضمیر سره واخلي او که اسم فاعل د چا سره واخلي د اسم ظاهر سره واخلي خو هغه ته خو جمله نه وي خلک ایته خو څه غلط نه وي احمد نقطه دا تاسو په ونه شئ یعنی دا ما قبل جمله معترضه ده خو کله به جمله معترضه شي دا هغه کته سړي شي نو بیا خو اسم فاعل پر ضمیر سره راغلی او اسم فاعل اسم ظاهر سره راغلی په دواړو صورتونو کې هغه شی نه جمله نه او چا ویل چې دا خبر دی نه دی جمله چې دینه مخکې ذکر شوی جمله معترضه را بما هو الا الحكم آی کې څه شی ذکر کیږي هغه علت ته حکم جائز دی که جائز نه دی تکلیف به مالا یو تاک خو تکلیف به مالا یو تاک نه مخکې دا خبره زده کوي چې یو شی ممتنع لذاته یوی ممتنع لغیره یوی ممتنع لذاته ایوی ممتنع نو کم شی چې ممتنع لذاته کم شی چې هغه ممتنع نو دا زمنګ په نسبت واقع نه دی دا زمنګ په نس باندې څه شي نه دی واقع نه دی اگر که تکلیف ور کول ور باندې جایز دی خدا واقع او کم چې ممتنع لغیره دی کم چې ممتنع لغیره دی کم شي چې څه شي دی ګور یو الممتنع لذاته کنا اول ممتنع لغیره نو په ممتنع لذاته باندې تکلیف څه شي نه دی هغه واقع نه دی ممتنع لذاته دا مطلب چې لکه وسو ممتنع لذاته لکه اجتماع النقیزین ارتفاع النقیزین شریک الباری دا خبر ممتنع دي نو په دې باندې منګه مکلف کېدلې جائز ده چې موږ په مکلف شو خدا خبره څه شي نه دا واقع او یو یو ممتنع لغیره وی نو ممتنع لغیره او محال لغیره هغه باندې تکلیف ورکول جایزم دی او واقعم دی جایزم دی واقعم دی ممتنع لغیره دا مثال لکه ایمان د ابو جهل دا اوس ممتنع لغیره دی دا شی ممکن دی چې غیر اوړي دا ایمان دا ممکن دی دا غره لپاره خدا ممتنع به غیره دی ممتنع بغیره معنا دا د ممتنع بغیره معنا دا چې د الله علم په د په ایمان پور الله علم د ایمان د د کده عدم ایمان د ابو جهل د عدم ایمان نه بسنګ ایمان دا ایمان د ابو جهل داغه د پاره ممتنع فی نفسه ده که ممتنع لغیره ده ال غیره ده خو په ممتنع لغیره باندې تکلیف ورکوله جایزم دی او واقعم دی لکه ابو جهل په ایمان مکلف او دا خبره جایزم ده او دا خبره څه شم ده واقعم تاسو پوه شئ پس ته خبره د زده کړې نه تکلیف به مال ایو تاک تکلیف به مال ما تاسو ته وی یو خود سی کنه چې هغه ممتنع لذاته او بل شی دسی ممتنع لغیره نو ممتنع لذاته باندې خو بل اتفاق تکلیف واقع نه دی جائز دی خو څه نه دی واقع نه دی او هغه بل صورت باندې بل اتفاق څه شی دی جائز هم دی ها واقع هم دی خو څنګه خلک دا سریاغي وای وای تکلیف مالایوتاق مطلقاً واقع دی تکلیف مالایوتاق مطلقاً څه شی واقع او دا غي د پاره غي دلیل وای تکلیف به معنا یطاق جایز دی هغه چارج دی او سی شیم دی واقع هم دی ګوره هغه دار چې دا کافران نه دي د دې په حق کې الله فرمایي ته یارای او کته نه یارای خو لا یؤمنون دا خلک ایمان نه راوړي دا خلک څه شي نه راوړي ایمان نه راوړي نو که اوس دا خلک چرته ایمان راوړي اوس دا خلک مکلف په ایمان دي که نه دي وایه دا خلک دا کافران چې الله تعالی وایي چې دا ته یاره او کته نه یاره خدا خلک ایمان نه راوړي دا خلک بیا مکلف په ایمان وکنو وو نو که اوس چرته دا خلک څه شي راوړي ایمان راوړي که دا خلک اوس راوړي ایمان راوړي نو د الله دا کلام به کاذب شي کنه وشي کاذب بشي کنه نو د دا خلکو د پاره دا ایمان راوړل محال دي کنه دي او لا یو تاق دا غي دي کنه دي او بیا تم سي شری مکلف ګران زه دا صرف دویم الله تعالی خلکو ته تاسو په پورا قران باندې شي راوړی ایمان په پورا قران کې دا ټکم دی چې لا یؤمنون پورا قران کې حکم لفظون دی کنه ولدا کافران په ټول قران باندې مکلف نه دي چې راوړې په ایمان دي اپ دې ټول قران کې کم ټکم شته نو وس کاری ایمان پوه شو کنه نو دا خو جمع د زید دی نو دا کنه چې لا یؤمنون باندې ایمان راوړی دي شي نو جمع د چار اعلی الکس والآیات آیات مما داغه نه ده احتج به په د دلیل نیول منها خلقو جو د تکلیف ما لا یطاق چری جائز ګرځول تکلیف به مالا اغي و جائزم دی او جائز پرې د چې سم دی واقعم دی فانه سبحانه ذکا الله تعالی اخبر عنهم د دې خلکو نه څور کړي دي چې بانهم لا یؤمنون چې دا خلک ایمان او بیام و امرهم بالایمان بیا مکلف په چا سره خودي کنه نو فلو امنو کدا خلک چا تسی شی راوړي او الله ویل دی ایمان نه راوړي او دی بیا هم سره راوړي نو ان قلب خبره نو او بغرزي خبر د الله کذب او مح د دروغ به وګرځي او دا خبره خو محاله ده نو د دې د ایمان راوړل محال ځکه دا مستلزم کیږي چا لره دروغ لره کم شي چې مستلزم محل لره په خپل څه شي محل نو ایمان د دې څه شي محل او بیا په څه شي مکلف نو معلومه شي تکلیف به مارا یو تاق بل شامل د ایمان د دې ایمان به انهم لا یؤمنون لرهم نو فیجتمع الزدان اجتماع چاراله دی مکلف تی په ایمان باندې کنه خو چې مکلف دي په ایمان بالله او داغه په کتاب او داغه په رسول په دې ټول باندې مکلف دي نو چې په دغه باندې مکلف دي نو په دې لا یؤمنون ټکی باندې دي څه شي دي ځان بارک کې به دا ایمان هم راوړي چې مونږ ایمان نه راوړو نو دا خو جمع د چاره لکنه واشبه نو جمع د چاره لکنه هو الحق حق دارا چې تکلیف بالممتنع لذاته ما تاسو ته ویل یو شی ممتنع لذاته یو شی وان جاز عقلا یعنی ممتنع یو شی ممتنع لذاته او یو شی ممتنع لغیره وی نو کوم شی چې ممتنع لذاته وی لکه شریک الباری دا الله شریک پیدا کوله د الله پرنګ بل نو دا خبره خو څه شعر کنه یا اجتماع د نتیجه نو ارتفاع د نتیجه دا څه شعر ممتنع لذاته په دې معنی تکلیف جائز دی واقع او په هغه بل باندې چې ممتنع لغیره وي جائز هم دی اونراسي او تکلیف په دې باندې ولې جائز دی په ممتنع لذاته وې ځکه د الله تعالی افعال هغه معلل بل اغراض نه دي د الله افعال یعنی الله جل جلاله چې کم کارونه کوي کنه نو د الله تعالی افعال معلل بل اغراض نه دي چې د یو غرض د پاره الله تعالی یو کار کوي چې د هغه غرض په حصول سره د الله تعالی په فعل کې کمال راشي د څه نه ده ته چې مدرسې تر حاضر ستا غرض دار چې سبق ویم نو که سبق دی وي نو فعل کامل له والا فلا نو د الله تعالی افعال داسې معلل بل اغراض نو الله تعالی چې څوک مکلف کوي نو ضروري نه دا واخا مخاره شی باندې څه شي کراته کراته یو کړو د الله فعل صحیح دی او کراته یو نه کړو د الله فعل صحیح نه دی د څه نه ده نو که الله تعالی زه مکلف کوم په ممتنع لذاته باندې که الله زه مکلف کوم په ممتنع لذاته باندې د څه شي کړم مکلف کړم دا خبره هم جایز ده ځکه افعال د الله معلل بل اغراض زه دې په یا امتثال وکم یا دې په امتثال نه کم خو واقع نه ده څه شي نه ده تاسو پوه شئ کنه حق دار چې تکلیف په ممتنع لذاته د اگر کدا جایز عقلا د دې حیثیت نه چې احکام تقاضا نه کوي د غرض د الله افعال معلل بل څه شي نه دي سیما الامتثال خامخاله امتثال چې عباد دماغ کارو کی الله چې چاته څه او وای دا او کا دا او کا دا او کا ضروری نه چې عبادت دې شي او کې امتصال نو کاغه امتصال وکړه الله دا خبره صحیح او کاغه امتصال نه کو نو بیا با دا بیا کامل افعال د الله معلل بل شي نه دی اغراض ولک الله تعالی چې څه کارونه کوي ناغه د دې وجه نه نه کوي چې دا غي پیدا الله تعالی ترسي یا کار کارو نشو نه کار نه فعل ناقص کاغه شو نه فعل کامل د څه نه ده دا څه لكنه غير واقع لكن واقع نه دلیل استقرا د وجه رچانا د استقرا نه لیکن څه شي نه ده د وجه رچانا د استقرا نه استقرا تتبع او تلاش چې مونږه کړل نو تکلیف په ممتنع لذاته باندې چرته نه دی راغلی راغلی په نه دی څه شی جائز اول اخبار اول اخبار دا مولانا اوس جواب ورکړي دا مخکنه دا مخکنه څه شی ورکړي هغه جواب ده چې اخبار په وقوع د شی یا په عدم دا نفي د قدرت نه کوي دا نفي رچا نه کوي لکه اخبار د الله تعالی د خپل فعل نه او یا د عبد نبی اختیاري هی په اختیار د چا باندې دا ما ته ګوره الله تعالی فرمایي لا یؤمنون داخله څه شي نه راوړي نو الله خبر د چا ورکه چې لا یؤمنون نو ته چې د لا یؤمنون خبر ورکه نو اوس خو دی ایمان نشي راوړی کنه ایمان راوړل خو څه شو ممتنع نو موږ وایو چې اخبار چې الله ورکی د وقوع د شی یا د عدم د شی د دې معنا دا نه چې هغه بل سړي قدرت بالکل څه شي شي ختم شي بالکل قدرت یې څه شي دا نه پر قدرت نه کوي دا نه پر چا نه کوي د دې خدا سي مثال دی لکه الله اخبار ورکی د خپل فعل الله تعالی فرمایي چې زمکه پیدا کوم اسمان پیدا کوم یا اسمان پیدا کوم نو ته به راته وسوي چې الله تعالی وز د اسمان پیدا کولو کې وس الله اختیار نه لري ځکه نه لري چې الله او چې زه پیدا کوم نو که پیدا یې نکی نو بیا خو کذب راځي بیا خو څه شي راځي نو بیا به الله په دې پیدا کولو کې چرته مجبوري الله به نو الله چې اخبار ورکړي د خپل فعل نه نه دلالت نه کوي په نه پیدا قدرت د الله الله پای کې بیا نه د غي فاعل به اختیاري یا الله تعالی اخبار ورکړي چې ما ته وایي چې دا زید بدا کار کوي نو ټیک ته چې الله اخبار ورکړي زه به اوس خامخا کومه خو زه به چې کوم نو دا نفر قدرت زما را نه لده سنه چې زه عاجز یم د سنه چې زه سجه یم دا زما په عجز باندې دلالت الهر مې څه پوښ زما په عجز باندې دلالت نو حاصل د کلام دار چې دا ته چې کم ځایونه خای کنه دې کې امتناع لغیره ده دې کې څه شی ده او کوم ځای کې چې امتناع لغیره کنه الته امکان ذاتی الته امکان څه شی ذاتی د دې لن مثال تاسو ته لکه ګوره عقل اول دا حکما و چې الله تعالی را لګي شر سو کې پیدا کړل عقل اول نو اوس ادم د عقل اول ادم د چا د عقل اول دا نشی راتله ولی ادم د عقل اول کرا شي نو معلول چې لري شي خو علتم لري کیږي العاذ بالله دا خصوصکم لري کیږي خو د ادم د عقل اول کې دوه جهات دي یو جهت دا دی چې د د په نشوالي سره د عقل اول په نشوالي سره د د په عدم سره عدم په چا کې راځي په الله په عدم د معلول سره عدم په علت کې راځي نو په دې وجه باندې عدم د عقل اول ممتنع دی دا څه شی دی ولې په دې اعتبار چې ته وګوري چې قتل حاض د دې چې په دې سره عدم د الله راځي نو امکان ذاتی دی پکې د کسی شی امتناعي غیری او امکان ذاتی خو چې دې ته وګورئ چې په انتفاع د معلول سره انتفاع په چا کې راځي علت بیان نه کیږي نو دا څنګه دا خلک لا یؤمنون دی ایمان نه راوړي په دې اعتبار چې وګوري کدی چرته راوړ نو بیا به کذب راشي نو دا امتناع غیری ده ول امتناع غیری خو د امکان ذاتی سره دغه نه لري کنه نو دا ایمان دا اورل د دې ممکن به ذات دي دا څنګه ری ممکنه ک امتناع ور عارض را خو امتناعي غیری ور عارض ده اخبار په وقوع د شی یا په عدم دا نه نفي کې قدرت علیه پد لکه اخبار د الله تعالی عما يفعله الله خبر ورکړي دا کار با کوم یا عبد دا کار کوي په خپل اختیار نو چې دسی خبرونه الله ورکړي نو الله په خپل کار کې مجبور شو سو یا عبد په خپل کار کې مجبور شو سو نو چې هغه نه مجبور کیږي نو دلته کې ته څنګه وای چې دا تکلیف به مالای وتا راغی دا تکلیف ما لا یطاق نه دی دا امتناع غیری ده خو دا غي د وجنه امکان ذاتی نه سلب کیږي امکان ذاتی بیا مشته ان دا زم نه جوابونه کا زم جواب ده چې به انهم لا یمن دا دا غینم جواب کړي چې خو دا غي ځان له جواب کړي نو د څه وای چې او دا خلک مکلف دي په ایمان اپ لا یمنونم خو دې په ایمان باندې مکلفو اوړان دي څنګه یعنی دا لا یمنون خبره رستو راغله دا لا یمنون خبره څه ده دا رستو رانه جمع ده زیدین او منشوا ورنه پر اول جواب سره د دواړو سوالو نم جواب کېدلی شي وصلی الله تبارک